بسم الله الرحمن الرحیم باب د په بیان د استحباب د زیری ورکولو او مبارکی ورکول بالخير د خیر لکه ختم شي مبارک شویل شي اختر د مبارک شویل شي نکاح شو مبارک شي لږ خیر واچي کنه هوایا خال شیخ ته وی دی کې اړو تعویل ته ضرورت نشته عمر ادو قام خزه ولاړه نو چې هغه کله پیښ چې دا ملائک دي نو کتا سود ته پرشتہ کو دور بو خو موږ سم خوشاله وي نو خاندل به نه فزای کت ایو خاندل په بشه نام وته اصل کان دی وجه نه به ځاګ مو نه زیر به صاحب ورته پیم په خپل ځای ولګی دا تقدیم تاخیر د بغیر ضرورت راځي اخره مخامخ شو هغه ملائک ملائک نو پرده نه کیږي وي تاسو ملائک راغلي او خان دې او زبردست خوشاله وا هغه ته طالب الله علم دربي دا ښا ایمور اسحاق یعقوب یعقوب بم پیدا کی اوس په څه اشکال دی پڑھی وقال الله تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى نبی علیہ السلام زیر ورکو خدیجی رضی اللہ تعالی عنہ لرا بی بیت فی الجنت په یو قربانی په جنت کې من قصب اند درمینا دا لغنا ملغلا دا لا صحب فیه ولا نصب نو پکې شوری نه پکې سړیوال اے دی یو ملغرن نه بستاره پر کو جوړ شي له بیرته متوی زیر ولور بچی دا خوش یو ملغلره به او ستا کور به ستا کوټه سالم ملغلره به یو کوټه سبحان الله نو پکې شوري چې خوب ترې څوک نه پیږي انا پکې دې نه ستړتیا یې نه کا نو ماما کنا آیا القصب هنا دا هنا څه کوي چې قصب درمي ته وای کنه ولکه پر څه پیل شوی الکه ما تاسو درو پیژني درما قلم دی قلم کان الیکل چې کی یاد جوړي هغه مخکې سیه کې به کا تکاو به وځي تاسو ځای کړه اللؤلؤ المجوف والصخب صياح واللغب والنصب التعب وايه دا اوري دا حدیث ابو موسی شری رضی الله تعالی عنہ نه نقل دي انه توضع فی بیتی ما پکور کې او دسو کو لانی غائب کړی دي کور کې او دس کول ثم خرج بیا راوت ځان یادی فقال نو ځان سره وی لا الزمن رسول الله صلی الله علیه وسلم زبد نبی اسلام سره کلک یما ولا کونن ما هو یوم یاذا زبنن رسول د نبی اسلام سره ما اے په خدمت د استاد او په خدمت باندې د یو ورور مسلمان نیت د ثواب کول چې زبنن هغه سره ما ټول دا خدمت کوم نن زمان نور مرګره دې قضای حاجت کې نږدې مکه نه وېزه د دروازې سره کې راستم حتا قضا رسول الله صلی الله علیه وسلم حاجته او وګوین او توزع او د سیو کو الله دې توفیق دې کې 14 سما چې ډایرک 14 ما شابه کې تاسو کو فقمت الیه ذو تفاسدم فاذا هو چې ګورم نبی اسلام باغ کې دی چې ګورم نه پاتې ده چې ګورم قد جلس علی دیر اریس مدینه منوره کې مشهور کوی دی په دې اریس په غاړه باندې ناشته ادا ډیر خوان کوي چې دا ګرمي کنه او تراشی د کوی په غاړه باندې خپې کته ځوان دی کې او پر پیزارو باسي او دی وبو ته کارولې بس یره بڑا مزه کوي بڑا مزه کوي وی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم زینوم لیدلې دوست خدای په وزران چې ګور نبی اسلام کیسه کړي او وتوسط قفها نیز کې کړي د غاړه د کوي سمانا اے نیز کې ګرځوري د غاړه د کوي یعنی بالکل نبی اسلام په دې نیز ناشته نیم ته یو طرف ته د غاړه د کوي نیو بل طرف ته دی یو طرف هغه بل طرف کې هغه ټول خالی دي او بالکل نبی اسلام په دې پېښ دی پیدا کړه ګلاس تشکیل ګلاس ګلاس تشکیل بس دا پی دی کنه دا ټول غاړه ده کنه نبی صاحب بالکل په دې میس کې داسې ناشته نیم دی طرف ته نیم دی طرف ته په دې میس کې ناشته او دا طرف ټول خالی دی توسط قفا دا مطلب دی د کوی هغه غاړه چې د په میاس کې کړي وا بالکل نبی اسلام په هغه غاړه کې په دې میاس باندې ناس ته او فقہ د کوی تر ته ځړې کړی وي لګی نه ها عجیب خبره دا اوس ته شنه میان دا غلي کو زناوران کې انسانانی دا اوس پیش ها اوس پیش ورته دې ځای کې نبی اسلام کې ناستو سپیکا ته ځوان ډکړي تاسو وګورئ د غاړه د کوی دا غاړه چې دا دا چې دا چې نیمه کې نیم طرف دا نیم طرف دا دی نو چې دې ځای کې کې ناستو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چې د کوی بیرې په غاوره نو دا نیم یو طرف ته نیم بل طرف ته غاوره شول نو توسط قفها نبی اسلام د غاړي د کوی په غاړي په میس کې ناستو او هغه غاړه د کوی چې نیمه یو طرف ته نیمه بل طرف ته بالکل په دې میز باندې محمد رسول الله ناشته نو وعلیکم السلام نبی اسلام وې سم من طرف ته بیا تاسو کې دې شي دا وخت کې سوچ کې نبی اسلام وې زدي غا طرف دروازې طرف ته بس دې زما په ځان فقلت لا اكونن بواب رسول الله صلی الله علیه وسلم اليوم سوره خوشالي کی وې زنن د محمد رسول الله دروازې ما وې د باغ کوم دروازه والي ته اطلاق ورینم راځي چې سوګرانه باندې دې تاسو یا در څه یا در څه نو کاش وی چې ګورم فجاء ابو بکر رضی الله تعالی فدبه الباب ابو بکر رالی رستی پیان درې دي دا دروازه ټکی دا فقلت من هذا کون فقال ابو بکر انا انا مو ایت زیما زته پته لګی چې دروازه ور دی سوکی پلان کې ما فقلت على رسلك اور تو رسول بھی خبر کا قوم او نبی صلی الله علیه وسلم ته اجازه درکې کنه درکې هم ذهب ته اې داسي فقلت یا رسول الله هذا ابو بکر یستاذن ابو بکر روان دی اجازه غواړي فقال اذن له وبشره بالجنه اجازه ولا ورکو د جنت زیر ولا ورکا باب استحباب تفسیر اجازه ولا ورکو د جنت زیر ولا فاقبلتو حتى قلت لأبي بكر ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة فدخل أبو بكر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم ما تقور توجوك نبی اسلام دیده که ناسخی طرف سوکی راستو معه فی القف ودل رجله فی البر ماشاءالله کما صنع رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی اسلام د کس حقیقت ځوان لیکل دي هغه د حقیقت په دې ځوان لیکلې وکشف عن ساقه ثم رجعت وجلست ما جو سو دو سو کیدار شوما وقلت سبحان الله ضرور په خوشاله باندې خوشاله کېدل وقد ترکت اخي مارور کور کې پرې خو دیو يتوضا او د سې کو يلحق لما پس راتو فقلت ان يريد الله بفلان خيرا كالله د فلاني سرا يريد اخاه خيرا يريد اخاه خضرو اراده کو چې کړه الله غته د خیر اراده کړی نو یاتی به د خیر نه مراد دی نبی اسلام مجلس ته حاضر دل او بشارت د جنت نصیب کېدل نو هغه براوري د خپل رور په خوشاله باندې خوشاله دل چې ګورم په اذا انسان یو حرک الباب یو انسان دی چې دروازې له حرکت ورکړي زه بیا راغلم کنه چې اوس پر روزو کیداري فقلت من هذا نو چې ویل دروازې سره فقال عمر بن الخطاب فقلت على رسلك رجع اه دې خدای رسول دې کړ رجع ثم جئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت هذا عمر يستأذن اصلا انا هذا عمر يستأذن فقال إذا له وبشره بالجنة فجئت عمر فقلت أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة تيك سبحان چې عثمان راغی فقال اذن له وبشره بالجنه مع بل واسمو د نبی اسلام معجزه زیر ور جنت ورکه خو سره د مصیبت نه چوته برسي هغه کې بغاوت جوړ شوی کنه شي چې مو ډیر بغاوت جوړ شوی ورا دغه ولکه فجئت فقلت ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنه مع بلوى تصيبك فدخل فوجد القف قد ملئا وی مند چې غاړه د کوي څه شي وا غاړه دې پیسوا با دلته ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ګور وتا عمر سے یو طرف ته ګس طرف نه سي نس کې او محمد رسول الله لخي طرف ته وکړ دي نو تنګول مکو چې راشي چې کم ځای ډکته دانو وجه ته پاس ته پاس ورلې کې را دي سیده محمد رسول الله ته دي کې بل ارته مخامخ نبی اسلام ته کې نه کوي غفلوي ماشاءالله خبرې کوي ماشاءالله ماشاءالله عمر او سردا دې طرف ته دي او عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه په جنت البقیع قبرستان کې خسته ما چې دې بل طرف ته لہذا د قبر په بل ځای کې دا ما تعویل یو باساتي او دې له الله د جنت دې ورکړ دې په یو ځای باندې عمر او بکر عثمان امین الله استاد کې وای کنه چې دو پنځوس د حدیثو په خلاف عمر ته ورکړ دي ورې د فتو په د حدیثو په خلاف باندې فتو باندې جنت لري ته سوای کدا ما مليانو ته وي اخور شو خلق داوا داوا مدا ده حال دا مليانو ته خبره کوله لکه طالبا چرګان چوکي دی کیسه ته ملاوي لا وزاد فی روایت و امرنی رسول الله بحفظ الباب دې کې زیادت چې ما ته وې چې ته په دروازه باندې ودرېږه ځه دلته نه راځي او فيها ان عثمان حين بشر حمد الله تعالی ثم قال الله المستعان ته جنت زیره وی الحمدلله دې مصیبت وی الله المستعان الله به مرسته کوي به دا الله نه بل جنو مدد نه وایي الله مستعان وجه توجه دیر اریس هوا سره سره دا ثم سمه هو مصروف یعنی دا منصرف ته ومنهم من منع صرفه بعضی به غیر منصرف وي اریسه وي قف المبني حول البير غار وتمويل على رسلك معنى ارفق وای ها ناله و دا دی ملګرو سره بیواړو یې خدای ته مګو دا حل کړ دې باقي ها ته به دې سره سم واړو یا به دې چا چې اړی کنه او ته حدیث به ټول حل کړي ها ناله نبی ناله لختې نه لختې لختې ها جدول مو جدول صغیر سپرې مو ورځو په تاسو پستو راغون شوم راغون شوم په سوري کې دنه وتم کنه راغون شوم یا ابو هريره دا په څوله کې راغوتي ما یاو چې ورځي مزي واو کړه او زي ما ها سره رالي سره رالي تاسو دلته وایي به تاسو لاله پاتې دي رستواله دی وکړ ما یې نه چې تا چا تاسو سره جګړه نکړي سبحان الله دا څه د خپل ملي خیال ساتل